بسم الله الرحمن الرحيم وفي تقديم السلة وبناء يوقنون علاهم تاريز بمن عداهم من أهل الكتاب وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة آخرت غیر مطابق ولا صادر عن ایقان وبالآخرت هم یوقنون کې مولانا دو تقدیم شیری د دې دو تقدیمو د پاره دی وجه ذکر کړي یو تقدیم د وبل اخرته شه ده په یقینون باندې هم یقینون باندې یعنی تقدیم د سله شعر چې دا وبل اخرته ده په یقینون باندې او دویم تقدیم د فاعل شعر چې هم د علا یقینون په یقینون باندې نه دا دو تقدیم شعر دا دو تقدیم اولی شوی دی دی وی دا دواړه تقدیمونه دا شوی دی د وجه د تعریض نه یعنی دلته کې تعریض دی تعریض دی ته و چې اماله د کلام او شی الار نه جانب یو بل طرف ته په ظاهر یو لفظ ویل شي او مقصد دا غسوی بل څه یلوه بغیره غیر ته څه اشاره کوي دې ته ویل کېږي تعریض دې ته څه ویل کېږي لکه زید عمر دواړه پیسې خرج کړي زه د عمر وړاندې ویم زید د الله د رضا لپاره خرج کړي مطلب دا دی چې عمر ته د الله د رضا لپاره نه خرج کړي نو دلته کې چې دا وبالآخرتی شنو معنی دارا وبالآخرته هم یوقنون په اخرت هم دی یقین کوي څه مطلب چې په اخرت هم دا اهل کتاب یقین کوي یعنی اهل کتاب په دوه قسمه دي یو مؤمنین دي یو مؤمنین نه دي دا چې کم مؤمنین نه دي کنه د آخرت حواله سره دا غي یقین صحیح نه دی هغه مطابق نه دی د نفس الامر سره هم دی په آخرت یقین کوي یعنی کمال کتاب چې ایمان نه دراول داغي د آخرت حواله سره یقینا ا مطابق نه دی آخرت حواله سره او د دې د آخرت حواله سره یقین سره مطابق اي خدا آخرت حواله سره داری کرا چې آخرت کې بچ نعمتونه نو ابا نفسانی کې دغه وي هغه با د جنس تنایم د دنیا نوی کبه نوی هغه وی نه د دین بم نوی او بیا باسی او نفسیانی سرور او فرحی نور جسمانی به هم نوی نو دا څه قسم خبری هغه کوي نو مطلب ادار چې دلته حصر اضافي شو حصر څه شو یعنی خاص دی په مقابله د هغه اهل کتابو کې چې داغي هغه یقین یقین مطابق نه دی نو داغي په لحاظ په دې کې څه شو حصر دا کم حصر شو اضافي نو ما چې دا د حذر اضافي ټکی وی نو یو بل شي ته مې اشاره وکړه چې معنی دا شو چې خا خاص په آخرت یقین کې نو نه الله منی او نه رسول منی نه الله منی او نه دا معنی خو صحیح نه ده کړم نو معارضه ته چې دا حذر حقيقي دی کړه حذر اضافي دی دا حذر اضافي دی څه مطلب یعنی دا حصر په مقابله د دغه نور اهل کتابو کې چې مؤمنان نه دي او په دې لحاظ سره د چې داغي د آخرت حواله سره سوچ غیر مطابق دی او د دې هغه شی نه مطابق نو مطابق د نفس الامر سره سوچ په دې کې باندې داغو کې نه ده داغو هغه سره غیر ټیک شو دي دویم دا هم چې مقدم شو په چا باندې په یو کینو نو معنی دار او په آخرت هم یو کینو هما یو کینو یعنی دا اهل کتاب چې مؤمنان دي په آخرت دی یقین کوي د دین علاوه په نور خلک یقین نه کوي دی یقین کوي او نور شکونه کوي او دی څه کوي یقین نو د په طریقې د لوک نشر مرتب اول بل اخرت مخکې شعر په یوقینون بیا هم په یوقینون د دوار د پاره وجه ویلی په طریقې د لوک نشر مرتب نو دا تاریخ شو په اهل کتابو باندې چاري ایمان نه درم ای یوقینون ایقانا ادا خو مونږ ویلو نو دا رد شو دا تاریخ شو باغ علی کتابو چې هغه اخرت حواله سره د شکوکو شکار دي د شبهات او د یقین نه ول یقین ول یقین مولانا یقین او اتقان اتقان العلم ول یقین اتقان العلم بنفي الشك والصبح چې نفي چې نفي د شک د شوبې د دنو چې په اعتبار د نظر او د استدلال سره په اعتبار د نظر او د چا سره استدلال سره نو دې کې به شک شوبه ختميږي خو نظرا و استدلالا نو ومنها هنا ترى چې د الله علم تسنه و یقین ځکه یقین کې نفي د شک د شوبې نظرا و استدلالا او الله نظر او څه شي نه کوي استدلال الله څه نه کوي ها نظر او استدلال الله پوښ په کنه نظران وا استدلال او د دې وجه د علوم ضروریه هغه نه متصف کیږي په دې سره ځکه کې د سینې کې نظر او استدلال سره شک لري شي الته نظر او استدلال د سره وینا نو علوم ضروریه او علم د واجب په دې نه موصوف کیږي سنه خلق وای چې علم صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیز علم هغه صفت ته چې واجبې تمیز تمیز هغه صورت ته نسبت ته وای چې په مرتبه د من حيث القيام کې لا يحتمل النقيض چې متعلق د دې تمیز متعلق د دې تمیز هم دغه صورت ته دې تمیز دی چې په مرتبه د من حيث هي کې واخلې لا يحتمل نقيض چې احتمال باندې لري دا متعلق د تمیز د نقیز د تمیز چې متعلق کې یو شی تمیز بل شی دلته تمیز صورت ته زیدي او متعلق کې صورت ته لا زیدي د سې نه نو دې ته څه ویل کېږي ا مطابق لري چا سره د واقعات سره نو بیا هم د الله علم ور باندې نه موصوف کیږي ضرورت ور باندې موصوف کیږي هغه احتمال د نقیز نه لري مطابق د واقعات سره خو علم د واجب ور باندې نه موصوف کیږي ځکه چې ته اسماء د الله صفاتونه د الله توقیفی دي صفاتونه د الله تعالی سری یعنی چې شریعت نه کوم اطلاق یا غیر اطلاق بکو بس بل اطلاق باندې کوو بل اطلاق با نکو بیا په دغه وجه باندې دا الله تعالی نه موصوف کیږي په یقین یقین اتقان د علم د پنفی د شکر او شبهه عنه دذر نظرا و استدلالا ولذالک د دې د وجنا نه موصوف کیږي په دې علم د الله تعالی ځکه هغه نظر او استدلال سره خبرې نه راولي ښه علم دغه حضوري دي او نه علوم ضروریه والاخره وبالاخره هم یوقنون بل ټکی پکې نه چار راغی اخرت اخرت تانیس د اخر دی تانیس ته چاره د آخر دی نو یو آخری یو آخری آخر اسم فاعل له او آخر اسم تفضیل له او په اسم تفضیل کې دا کاری چې نسبت غیر تسی شی مراد نو وبال اخرت په اخرت دا تانیس ته آخر دی آخر اسم تفضیل له کنه او صفت د دار دی دا صفت د چا دی د دار دا صفت د چاره د دار د کور د پاره صفت ته دلیل سره تلک الدار الاخرته تلک الدار نګور دار لفظ ور سره څه شعر یا النشأت الاخره ګوران ته کې نشأت لفظ ور سره څه شعر نو د دا موصوف خلق غواړي خو یا مذکور لکه دا او یا مذکور نه مقدر یا څه شي مذکور یا مذکور نه خو مقدری او وجدانا چې آخرت هغه خو صفت ته او صفت دی ته وي چې دلالت کوي په چا باندې دلالت کوي په صفت ته یو موصوف چې مبهم چې صحیح صفت دلالت کوي په ذات مبهمه چې موصوف په چا اقبال نو یو ذات بخا مخاوي یو ذات بخا مخاوي نو دلته کې آخرت د پاره او بل آخرت د پاره موصوف ذکر نه دی نو موصوف به ته موږ راو باسو کنه دار اخرت و بالاخره یعنی په دار اخرت نو په اعتبار د اصل سره خو دې موصوف وخته خو په دې کې اوس غلبه راغله اخرت کې سره راغله بس دا کور د پاره نوم دی غلبه راغله مطلب موصوف مقدر کولو ته ضرورت ما نشته غلبه راغله بس غلبه په کې راغله اخرت نه خلق هغه ورستنه دغه اخلي چې هغه هغه محصر او محصر هغه دی خلق تنها دا اخلي نو موصوف مقدر کولو ته ضرورت هم نشته اخرت تانیس تاخر دی دا صفت د دار دی به دلیل قوله تعالی تلک الدار نو دې کې غلبه راغله دا اوس اسم ګرځیدل دي کد دنیا په شان درچا غلبه پکې راغله نو چې غلبه پکې رااله په غلبه کې دا قانون دی چې کې تخصیص تلفظ شي په بعض ما وضع له پورې نو د مطلق وصف نو دې بیا نه وځي په سبب د دې د مطلق وصف نه بلکې د وصف عام نه وت او اطلاق نه کیږي په هر معنا موزون له او د دې اطلاق ضرورت نه پیدا کیږي بیا ذکر د موصوف ته بیا چاته ضرورت نه پیدا کیږي ذکر دم اے وصفان نه خو وته وصف خاص نه وځي او ذکر د موصوف ته ضرورت پاتې نشو لکه دنیا دنیا ته نه ګوري دنیا په معنا د قربا دنیا یا د دون نه یا د دناعت نه خصاصت په معنا یا قریبه دا په نسبت د آخرت باندې سره نو دا دنیا د فعل په وزن کې مؤنث اسم تفضیل لې کنه دی نو دنیا یعنی دار دنیا خو بیا په دې کې غلبه راغله نو بیا ذکر د موصوف ته ضرورت نه خو بس هم دې ته وای کنه دنیا انافع وای چې دا نه دا تخفیف سره ذکر کړل په حذف د حمزه او په القا د حرکت علی اللام نو د سیوه او علی اخره خو چې دا ټکه په خپل مضمون نو بدلیږي په چا باندې په حمزه باندې ولی په یو قانون کې خداو په خپل مضمون نه دی کنه ما قبل سی شعر مضمون نو دی ویل که څنګه چې په خپل مضمون په وجوهون کې بدلیږي په حمزه نو چې ما قبل او مضمون هم بدلیږي په چا باندې په حمزه باندې نو یو قانون هم ویل کی تاسو نه څه پوه نشئ دا وو چې په خپل مضمون به بدلی کې پچا په حمزه لکه وجوه په ځای څه ویل کېږي وجوه نو چې ما قبل چې شي د دی وو نه اگر کله په خپل ساکن خو چې ما قبل شي نو بیا هم بدلی کې پچا باندې لکه یو قانون کې په یا باندې خو سره کنه ونذيره د دې مثال دا سره لحب الموقدان یا لحب الموقدان الیا موسی وجادا اذا اضاءهما الوقود په خوا به خلکو د غرونو په سرونو ورونه بلول وې که چېرته مسافرین رواني کنه نو چې هغه راشي ډوډۍ وخوري د دې او دوه ځامن دي دا یو شاعر دی هغه یو موسی دی بل جا جاده دی دی وی دا دواړه مې ډېر خوښ دي دا موقیدان نه دي دا دي چې دا دغه بلې دا ورونه بلې هغه موسی او جعده دی دا عطف بیان د موقدان دی چې موسی دی او جعده دی کله چې دی ور بلکی کله چې دی ور سکی نو اوس دلته کې ګوره مولانا دلته کې لا لا حب دی یا لا حب دی لا حبب دی باپ باپ کې مدغم شوی دا حب ته نه جوړ شوی دی ادا موقدان په اصل کې سره موقدان د سیم ویل شي موقدان ځکه چې دلته کې اگر که په دې وو باندې خو زمن شته خو ما قبل خو مضمون دی چې مم دی نو دغه شان دا آخرت دغه دی یوقین لفظم داسې دی وصلی الله